بسم الله الرحمن الرحيم د امام حمزه صاحب دو شاګردان دي د یو نوم د خلف او د بل نوم د خلاد انتیس کې په بغداد کې بغداد مختصر واوري ان شاء الله الله کا توفیق درکړي او کال لکم مرګري قرات ولرالل نو شاطبی و بیا وایو پای کې به دی پوره تفسیر راځي د هر امام تاسو غلا په روایت حفظ کې روایت حفظ کې څوک د دې امامانو تذکرې نه کوي او مونږه ځکه کو چې مونږه ټایم ډیر ورکو سبق ته که څوک نه کوي سره ټایم نه مونږ سره ټایم الحمدلله سدي شتا نو چې ټایم ډیر نو پای کې نورې خبرې ذهن تراشي اکه یو شی د مخ کې درجه ته پوس کې او پیژندل څه ګناه نه ده ها لکه ستا لس روپۍ باندې کار کیږي او زه شل روپۍ درکم اگر چې ته به خفه یې خو لکه ړه به ټینګې ها نو دا څه که بالا چې تمه کې ستانه دی پکا ها نو خاندا شین خوشاله خاندانه ته وګني پرجاده پیسې تقسیمه نو د حمزه صاحب دوه شاګردان وو، څو؟ خلف او خلاد. خلف ابن هشام ابن ثعلب البزار البغدادي د د باندې په نحو کې بعضې مسائل مشکل شوي نو اتیا زره درهم یې ولګول او په هغې مسایلو یې ځان پوه کو پوه نه شوې په خبره یې اسی هزار درهم یې دې دپاره ولګول خلف صاحب چې د نحوې په بعضې مسلو نه پوهېدو نو سفر یې وکړي پیسې ولګولې نو ځان یې پرې پوه کړو دا څه خبره خو نه ده که لوټونه ولګې خو چې څه باندې شي ځان دې په علم پوه کو اکه ډېرې پیسې در سره او جاهل نه پوهېږي نو څه فایده شوه نو په دین باندې پیسې به لګیم ها دا نه چې د یو د عوامو وای ټپه ده یو د مليانو ټپه ده کنه عوام څه ټپه کوي چې راځي صبر وړي چې درځم صبر درړم او زمونږ څه ټپه ده چې راځي څه به راوړې او چې درځم څه به راکې نو داسې نه کمی پیسې چاته الله او غریب سره سم علم خو اکثر غربا کوي کنه فطوبى للغرباء خو لکه بیا هم کم مرګرو سره پیسې وي نو هغه که په دین باندې ولګي نو دا به داسې غلط ځکه نه لګیدلی ان شاء الله صحیح ځکه به لګیدلی صحیح ده اوس هم کم مالدار مرګري نو هغه خرچه کولی شي په دې نورو مرګرو تاسو به ورته وایئ نه ها وعده ده ها صحیح ده دویم د خلاد خلاد ابن خالد الشیبانی الصيرفي الکوفي کنيه وه ابو عيسي امام ده په قراءاتو کي محقق محقق ضابط ده پيدا شوي ده په ايک سو انيس کي او فات شوي ده په دو سو بيس کي دی دواړو اصل کې استاد سلیم ابن عیسی الکوفی او هغه سلیم چې نو هغه بیا په حمزه باندې څه کړی دی قران کریم لوسته دی ایشو بیا ورپسې اخیری امام په وو کې څوک ته امام کسائی امام کسائی امام کسائی بارکه دې سوې علی ابن حمزه ابن عبدالله الاسدی اکونیه و ابو الحسن په کوفه کې بیا د ډېر د قرا او مشر په خپل دور کې پس د حمزه نه د تویل شول چې دا تا ځان تولې کساینوم کې خو کسائي ورته ځکه وایي څادر یې ځان نه تاو کړی او د احرام علي ابن حمزه نوم یې دی. دا ابو عبید قاسم ابن سلام دا د کسائی شاگرد دی داسې قتيبه ابن مهران يحيی فرا صاحب چې ورته وي تاسو وایي فرا صاحب ا د چا شاګرد دی امام کسائی لوی نحوی دی په نحو کې د امام کسائی اقوال دي نه شي په خبره نحو چې کله تاسو وایي کنه نو امام کسائی په دې کې دا قول دی یعنی لوی امام دی ها صرف دانه چې کني په قراتو کې پوي دل ابن حبان په احادیثو کې په ثقاتو کې ذکر کړي الثقات کتاب د داغه د ابن حبان سره سليمان ابن ارقم جعفر ابن محمد الصادق سليمان ابن مهران شعمشت سفيان ابن عيينه دنه حدیث نقل کړي د ده په احادیثو کي کوم شاګردان دي، فرّا دی، خلف دی، احمد بن حنبل، محمد بن سعد، الضرير. بهر حال امام کسائي لوی سړی وو، دی وفات شوی دی په ایک سو یو کم نوي کي، نوسی کي. او یا کال عمر یو د کسائی سے او دا د ټولو نه کشر امام ها کشر امام سے دا د حمزه صاحب شاګرد مو او د ابن ابی لیلا او د ابوبکر ابن عیاش او بیا د غټ غټ شاګردانو تاسو تاسو په خپل لغه کې سندونو کې موای او تاسو دا ویلو چې تجوید دی موجدینو کې یو راضی ابو عبید القاسم ابن سلام تاسو وای کنه دا د امام کسائی شاګرد حاجی د د دوه راویان دي د کسائی سه یو ابو الحارث او دویم ابو عمر حفص د دیو جن علامه شاطبی سه بوئی روالیسهم عنه ابو الحارث الرضا وحفص هو الدوری وفي الذکر قد خلا ابو اللیث ابن خالد البغدادي کنیه و ابو الحارث د په 240 کې وفات شوه بل د د شاګرد دوری کسای څوک هغه ته دوری وای حفص ابن عمر الدوري یو دوري بصري دی تاسو له مخکې تیر شوی د امام بصري سو شاګردان دي دوري سوسی او یو دا دی وای نه شوي دوري کسای نو ده چه کوم ده د ابو عمرو بصری صاحب نه هم نقل کړی اته ګورئ د ابو عمرو بصری صاحب نه هم نقل کړی او د کسائی نه هم کړی دوری نو چې ابو عمرو بصری صاحب نه نقل کړی نو غل موږ وایو دوری بصری چې د نه نقل وکړو نو دوری کسائی شو ها د دیو جنا اے اومغه دوری ده په خبره پوهیږئ کنه خو چونکه د هغه نه چه کله نقل کوي بیا ورته دوري بصري وایو ابو امر بصري صاحب نه او د دنه چه کله روایت نقل کوي د چانه د کسائی صاحب نه بیا ورته دوري کسائی وایو دی وجنه علامه شاطبی صاحب سوی اے وفي الذکر قد خلا وی مخکې ذکر شوی نشوي شاطبی مم په حل شو نور وایي بس دا امامان خخلقو ها نو تاسو داسې مختصرا طریقې سره و امامان تاسو څه شول ذهن نشین شول کنا باقی درې امامان نور دی ها درې امامان نو قرات عشره کنا عوامو کې مشهور دی سبا عشره دې کړي کسنګ ها مولیان مو حساب عشره دی سبعت عشر هو الذين قرات لست دی دوه لس کړي سبع عشره نه ده عشره ده څه ته چې چالوې مال لس روپۍ را کته ورته څه تیرا کوي یو او درې ها کته دوی لس روپۍ را نو بعضې سړی وله بیا وجب لټوي وایي بس څه شو که نه سبعه او عشره لکه وایي چې سبعه شي که نه نو یې عشره وله ځکه وایي چې درې ورسره شي نو یې عشره شي بس ما درله مثال وویل ها وایه چې لس که نه درې امامان نور څوک دي دا تاسو په یادو د امامانو نمونه یاد کړئ ښه سبب په یادو د مال وورو دي کیسې دي او بیا د راویانو، نافع صیب، ابن کثیر، ابو عمرو بصري، ابن عامر شامي، عاصم کوفي، حمزه کوفي، کسائی کوفي ها او بیا د هغوی راویانې زده کوي دومره څه نشته اوس درې امامان نور کوم دي چې هغوی ته قرات ثلاثه وایي پوه شئ په دې هر قرات او روایت موږ سره کتابونه موجود دي مصاحف هم موجود دي او سندونه موجود دي نور د خدای نه څه غواړي ها که نور څه دا نه دي موجود داسې ماشينان چې هغه ستا سر پکې ورکو او په بل طرف ته سبعوزي ها داسې ماشين نشته اته ورته دغه وای چې ما دې سلاسو کې مور واچاو دا سه ماشين راغله کنه ته بیا مال کې ناشته ماشين پسې به سر ګرځولو نو ګوره درې امامان څوک دي ابو جعفر امام یعقوب او دارنګ امام خلف اے ما ته وګوره دغه خلف راویم ده د حمزه او د ځان ته بیا امام هم ده پوښګه پوه نه شوي په خبره باندې پوه شو دا ما خلف نه نو د ابو جعفر صاحب دا مدنی دی ابو جعفر مدنی د د نوم دی دا د قرات قرات ثلاثه او سند دا دی وګوره المتمم للعشره او په دې کې دراویان نمونه بیا رسو لګري چې د کوم طریقې سره سند ده او هغه مونږ تر رسیدلې ها دا بیا تاسو وره چا طرف نه راویان غمشته ابو جعفر صاحب چې د دنوم د جندب ابن فیروز ابن القعقاع دا مولا او د عبد الله ابن عیاش ابن ربيعه المخزومي په مدینه کې پیدا شوی په پینتیس هجری کې او بیا د وفات شوه د په خلافت د مروان کې مشهور تابعی دی وای د ام سلمہ رضی الله عنها باندې کور ته وردن شوړو کې ماشوم الله د پیغمبر په بیبیانو کې یو بیبی دا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د ماشوم و هغې کور ته وردننه شو نو هغې ورته په سر باندې مبارک لاس راښکو او دعا یې ورته وکړه د برکت نو الله ته دومره لوی شخصیت څه کو جوړې کو یحیی صاحب ذکر کړي وای په زمانه د معاویه رضی الله عنه کې د دغون تلوي قاری څوک نه و د ده استادان عبدالله ابن عیاش ابن ربیعه ده المخزومی اداغو دارنګ د ابو هريره رضی الله عنه باندې څه کړی دی وای قران لسته دی او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه باندې او د یو استاد سوکو ابی ابن کعب رضی الله عنه او د په مدینه کې فتوی ورکولې علامه جزری صاحب ذکر کړي وای زه تعجب کوم د دې خلکو نه چې د درې قراءات نه مانی و خو مانی وای د درې نه مانی وای والعجب ممن يطعن في هذه القراءات وایي امام ابو جعفر صاحب چې کله وفات شو او ده ته دفن، کفن، نه مخکې ده ته غسل ورکېدو نو د دې سینې سره د قران کریم د پاڼې غونته او پاڼه ښکارې ده داسې نو ټول خلکو یې چیرې دا د قران کریم نور دی د پانه شکل کې هر چا له پسترګو ښکارې ده چې دې دې لکه قرآن سره تعلق زیات د د دوه راویان دي د یو نوم د عیسی ابن وردان المدني عیسی ابن وردان المدني او دویم د د عیسی ابن وردان المدني چې ده ابوالحارث لقب یې دی الحذاء علامه ابن الجزري وي تر اوسه پوری خلق لګیا دی او د ابن وردان قرات روایت وي او امام ویل دی اوي لوی امام وو، امام مقرئ حاذق وراو محقق وضابط ډېر صفتونه يې کړي استادان مستادان او هغه بس نه وايو دویم د راوی دی سلیمان ابن مسلم ابن جماز دته به ابو الربيع الزهري وي د دو استاد هم دغه ابو جعفر صاحب دی د په مدینه کې وفات شوی دی ابل وفات شو په 160 کې دی وفات شو په 170 کې امام یعقوب چې دی ابو محمد یعقوب ابن اسحاق د په 205 کې وفات شوی د دوه راویان دي یو تسوي اے په کتابونو کې مشهور دی رويس څه شي رويس او ابو الحسن د دې درې واړو قرات چې کوم دی کتاب کې راځم دی د ده رویس چې کوم دی د ده نوم دی محمد ابن المتوکل اللؤلؤي البصري چې معروف دی په رویس سره دویم دی هغه ته روح وایي څه شی روح ابو الحسن روح ابن عبد المؤمن البصري هغه ته ویل کیږي ابو یعقوب اسحاق الوراق المروزی البغدادی ابو یعقوب باندې مشهور دی حلف ابن هشام د ذکر مخ کې شو کنه نو د دې او راوي څوک دی ابو یعقوب اسحاق الوراق المروزی البغدادی دو سو به چیسی کې وفات شوی دویم د دراوی دی ابو الحسن ادریس ابن عبد الكريم ابو الحسن ادریس ابن عبد الكريم المقرئ البغدادي د په 292 کې د لوی اختر پر وفات شوه صحیح ده اختر پر ورځ الکه د دې امامانو په ترتیب باندې پوه شوي کنه ابن الجزري او کتاب د دره وایي کنه پوهیږي ته به اوس وایي دا دره به کوم کتاب ها چې پریشان به کتابونه ټول شته خو ګډوډ قرات ثلاثه مبارک کتاب د منظومه ده دره دا د شاطبی نه پس ویل کی اول قرات سبع ویل شي بیا ثلاثه او بیا ټول قراتونه طیبه النشر ویل شي هغه عشره کبرا ویل دا عشره صغرا ده وي أبو جعفر عنه ابن وردان ناقل كذاك ابن جماز سليمان ذو العلاء ويعقوب قل عنه رويس وروحهم يا وروحهم وإسحاق وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا ته عبارت په خبره باندې پوه شوي کنه نو دا د درته د قرای سبعو ذکر کو موږ پکې زیادت کو راویان مو ذکر کړ او بیا مو څه ذکر کړ د اغوی قرات 10 والا موږ پکې ذکر ټول قاریان تاسو پیژندل چې یا خو په شعر نه پوهیږي یا په نحو نه پوهیږي نو تش قاری ها یو مصیبت خو نه ده کنه ډېر مصیبتونه دي ها الله دې دا ټول حل کړي ان شاء الله سبانا با اے د دې ټول ائمه مبارک سبعه مبارک علامه جزری صاحب کلام د کم ځای نه شروع کړي علامه شاطبی صاحب په شاطبیه کې جز الله بالخيرات عنا ائمه لنا نقل القران عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعه قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شهب لها شهب ايه فمنهم بدور سبعه او چې په قران باندې پیسې جمع کولو د پاره دې شروع کړي وليس على قراني متاك په قران باندې خوراک نه کولو حمزه صاحب بارا کې تاسو ورېدلی په ګرمۍ کې روانو او شاګرد صاحب ورلا وبو ور یخي ورکې کنه چې اوس کا ګرمي دا استاد جی کې دې امتحان را روانو ها ګرمي به دی وای شي هغه ورته ته ما شاګرد نه ویم وی که شاګرد می نه وی نو بیا می اوبه سکلی ځکه ډیر زیات تږی شوی یم خو شاګرد می نو اوبه نه سکم هسې نه چې الله قیامت کې ووایي چې دې دپاره دی ولی چې هغې اوبه وسکي دا د هغوی څه وه تور یعنی تورع وه عاجزي وه او یره وه د الله نه نور اوبه موبه داسې سکت پکار دي چې اوس کې سره ها خو چې دا مقصد نشي لکه د قران چې کوم دی هغه نقطه رئیسیه مقصد اصلي غرض اصلي غایه اصلیه دا نشي چې بس پیسې او پیسې ابار سبا الله راولي خا میخه چې سوکو ساتي نو څوک دا نه وایي چې یاره میخه مې واغسته دغه د پاره مې واغسته هغه دغه د پاره اساپیا کې چې جوړیږي ها هغه د پاره چې هغه سي هغه پکې خپل راځي ها مقصد پکې پي صحیح ده کنه اوس د پښتو نه پوي نو تر ته پورې خال دي ها ته بده ځکه هغه وی چالو کم ها نه راو بس فأما الكريم السر في الطيب نافعه فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كافر القوم معتلا روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعزب الفرات معللا أبو أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا وأما دمشق الشام دار ابن وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا أخيرا فوريا هشام وعبد الله وهو انتسابه لزكوان بالإسناد عنه تنقلا وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشوبة راويه المبرز أفضلا وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا وأما علي فالكسائي ناته لما كان في الإحرام فيه تسربلا روى ليتهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء دې کې الله و ذکر کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق الله